او دي مقابل کي يو بل نظام هغه د کمونستانو اوس هغه ته اشتراکيات او سوشلزم يي. د دي مقابله کي موږ سره اسلامي نظام دی اسلامي نظام معيشت دی خو نسله اسلامي نظام معيشت خو يو ستر شاه دی کنه هغه باندې خو ځان پيول غواړي يوې يوې نکتې باندې ځان پيول غواړي د هغو خلکو فرض کفايي دی دي باندې ځان پيول د کوم خلکو ورته ضرورت دی زيات خپل تجارت په وجه ضرورت دی يا د اسلامي نظام مخ په وړاندې بوتللو د پر هغه ته ضرورت نو بس هغه کې مو اندغه معیار خپلوو څه هر شي کې خو خاص طور باندې معاشیاتو کې و خپل اقتصاد کې د تحلیل او تحریم حق خالص رب العالمین ته ورکو او د اخرت مفاد ته وګورو چې ته وګورو د اخرت مفاد ته وګورو بل درڅ د مفاد تعیین کوم دی چې کوم شي کې مفاد دی دنیوي فایده کوم شي کې شته او کوم کې نشته که چیرې د دنیوي فایده تعیین مو کوو چې دې کې فایده لري او دې کې نقصان دی نو که هغه کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم ته شی څه یلی وي نو بیا مو مغه شی دنیا د پرام مفید ګڼو چې الله او رسول مفید ګڼلی اگر که په ظاهر هغه کې نقصان والی نه وي مثال په تور باندې الله عز وجل مو ته غنیمت جایز کړی دی خو د هغه رسول صلی الله علیه وسلم غنیمت مو ته جایز کړی دی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا الله عز وجل فرمیلی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمیلی وجعل رزقی تحت ظل رمحی نو بس د دې تعین مو ته الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی چې ډېر فایدمن تجارت دی کنه جهاد ته تجارت نه یلی اگر کاغه تجارت د آخرت له سره ورته یلی خدا ظاهر دغه تجارت دی نور تجارتونه کوي دغه تجارت کوي دکانونه څه کوي دغه تجارت کوه د تجارت کې ګټه ډیره ده دکان کې ته ډیره پیسې ګټې ورځې کې یو لاک روپی وګټې د کې ورځې کې کیدای شي یو لاس کروڑه وګټې کیدای شي ورځې کې مکمل خار وګټې سمبلول بنه هارون شي د حلال صرف نه طیبن دی پاکن دی صحیح دی نو د ځنه فائدو ولا تعین د دنیوي فائدو ولا تعین څه کله الله او رسول صلی الله علیه وسلم متوکي مو مغه شی فائدمن غنو بس هغه نه مو انچ اختر اب دې طرف نه کیګو دویم دا چې د دنیوي فائدو تعین کچیر بیا الله کوم ځای کې مو الله عزوجل آزاد پرېخي بس دې ځای کې کته د دنیوي فائدې او نقصان تعین کوي او کوي نو هغه ځای کې بیا مو د دنیوي فائدہ من شي تعین دنیوي او خيار خلکو نه کوي څنګه وکړو دنیوي او خيار خلکو نه مثلا کده ډاکټري مسله وي خو به ډاکټر نه وکړو او کده انجنیری مسله وي نو انجنیر نه دغه معلومات کوو مثلا مثال په تور جلال آباد کې ډیم جوړ شي که جوړ نشي جلال آباد کې ډیم جوړ شي که جوړ نشي نو کوم خلک چې د دې ډیم د جوړېدو په فائدې پويږي او په نقصان پويږي نو موږ سره مشوره وکړو کنه موږ خو خيار خال پوي هغه پورا پورا ننګرهار کې کېدای شي زیات نه زیات 200 کسان موږ سره مشوره وکړو یو طرف ته هوښیار وي پوه وي پرهېزګران وي د مسلمانانو خیرخواه وي داسې صفتونو والا خلکو یا ورکې راجمع کړو هغو سره مشوره وکړو دا ډیم جوړ کړو که نه کړو جوړ جمهوریانو خو نه کوو که نه جمهوریانو خو یو طرف ته دنیوي مفاد دو ته د تحلیل او تحریم حق ورکړی دی سیکولر خلکو خو بل طرف بیا دنیوي مفاد کې که اختلاف راشي بیا څه کوي یو کس یې چې دنیوي مفاد د ډیم جوړولو کې دي بل یې چې د دنیوي مفاد د ډیم نه جوړولو کې دي دا ډیم یو مثال دی نو دی وخت کې د جمهوریان بیا دومره غټ احمق دي کنه د سیکولران څنګه یې چې بس ننګرهار کې وټونه وکړو وټونه وکړو بس اکثریت کوي څه دي کې پیدا دی د جوړ کو کا اکثریت وی څه نقصان دی اکثریت څوک ته څه هغه د دی د ډیم اکثریت کې داسې خلک نشته چې ډیم سره پیژنې نه چې ډیم چی شي د دې نقصان چی شي د فائدہ چی سره په هغه پیږي نه هغه اکثریت ته اهمیت مثلا دغه 200 ماهران کوم دي د د ډیم د جوړولو او په فائدې او نقصان پیږي دا 200 کسانو ووټ یو طرف ته وي او د نورو خلکو د سره د ډیم په ابجدو نه خبر هغه ووټ بل طرف ته وي نو د بل طرف ته فیصله کی د 200 کسانو لګ دي ځکه د نور ډیر علم اکبر هیڅ جسم آدمی ګنه جاتے ہیں تولې نه جاتے دا غا د نظام د جمهوریت څخه خلک ور کشمرل شي تللی ورکې نه شي زدي کې د څوره وزن دی څوره هوښیار دی سړی څوره پوه دی څوره عالم دی څوره پرهېزګار دی که نه څوره خیرخواه دی مسلمانانو دا نه شي کتلی دا خو ټول شول که نه د بکری پر ولاړو تاسو بکری ته تاسو او مخبز وت عربي کې څه د ډبر روټیان او کیکونه او غیره د شنو کې جوړي بکری د انګریزي لابز ده او مخبز ورته یې کېده نو هغه مخبز پر یو فلسطینی ولاړو يهودي ورته ویل چې تاسو تاسو یو څه د اسلام کې هر شی بیان شوی دی کنه اسلام کې دغه طریقه خیال لري چې دا دغه څرنګه جوړیږي د ډبر روټي څرنګه جوړیږي ودا کې کونه څرنګه جوړیږي کنه دغه څو خیال لري چې څرنګه جوړیږي وایخه هغه وویل چې راشه د هغه نه تپوس وکړو ده د کوم دغه کوم هغه کې بکري بکري کې یا مخبس کې نه نه کوم کسان دي استادان دوی نه تپوس وکړو زده یې وکړو به جوړو هغه چې د خو ته دینه تپوس کوي خو هیڅ اندینه تپوس نه متعلق دي کنه څه اهل ذکر نه تپوس وکړو کنه اگر کته کې نظر شته دی چې اهل ذکر نه د دام مراد وي کنه خو یو یو قسم دلالت ور باندې کوي خو اسلام کې لنډه دار چې اسلام کې دی باندې ممانعات نشته او اسلام کې خو عقل باندې عمل شته کنه چې څوره پر شریعت د عقل خلاف نه وکړي ور پر خو عقل باندې عمل کوي شنو عقل دغه تقاضا دی ته د هر شي ماهر نه تاسو وکړه یو سړی خار چلوي کنه او هغه نه ته د ګاډي تاسو کوي هغه ته خو نه ځدا کنه حتی که ګاډی کوم سړی چلوي خو ماهر وي ګاډي کې هغه نه د خره تپوس کوي خر څرنګه چلیږي کنه دا غټ بیاکلی دی کنه نو مو اسلام کې بنیادی طریقه خو اندغه دی څه تحلیل او تحریم حق خالص رب العالمین څخه حقیقت کې دی نو مو باندې څه غنو الله ته بور کو دا حق او بیا د الله څخه کوم الله طرف نه رغله دین دی نازل شوی دین دی اسلام ان الدین عند الله الاسلام اغه اسلام ته دغه حق ورکو د تحلیل او تحریم او مفاد بم بیا چې کوم ځای کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم دنیوي مفاد تعین کړی وي اصل کې اصل نظر به د مو معاشي مسالو کې د الله پر رضا او په خیرات وي او کبه د دنیوي مفاد مسالوي کې هغه ځای کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم متعین کړی وي نو هغه ځای کې مو مغه مفاد ته ګور او که بیا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته اجازه تر کړې وي نو بیا د ارس فن ماهر نه تپوس کا کنه خو به ماهران نه تپوس کړي دا ته بیا کلی بیان نه کوي جمهوریان غونډه ته بس خالص په اکثریت فیصله کوي همدارنګه اسلام کې موته طریقې خېلې دي اول خو اسلام کې موته دغه حکم کړی دی الله عزوجل چې تاسو حرام نه ځان وساتو سود ما کو د شرابو تجارت ما کو د خنجرانو تجارت ما کو اندرګه کوم حرام شه دغه تجارت ما کو او بل طرف بیا د حلالو تجارت نه حلالو تجارت کو بیا د حلال تجارت خپل تر څه طریقې دا تر ته خېلې چې دینه ځان وساتو دا حرامي طریقې دي دا طریقه حرامه ده اگر که د حلال شي والي نه او څه طریقې ته خېلې چې دغه باندې عمل کو د کتاب البيوع و غیره د کې امغه طریقې به نه هغه باندې پورا ځان پیول غوړي ګن بس یو طرف ته ته د کفري نظام تردید کوي نو بل طرف ته په اسلامي نظام ځان پیوي کن دي مو ته اوس ډېر زیات حاجت ده زړو کفري مذهبونو تردید کې مو ته هغه بنیادی عقایدو سره سره مونځ روژه و غیره د کې ډېر زیات تفصیلاتو نه ځان خبرول ضروري وو موته ځکه زاړه کفري مذهبونه د مو د مونځ روژه او د حج مخالف دي او د نوې کفري مذهب کوم د اصل ټکراو د مو دغه اجتماعي مسایلو سره لري ځاغه بيوع دي واندسې نور تجارت ته و غیره معاشي مسالې دي کنه یو سیاسي مسالې دي، یو معاشرتي مسالې دي، هغو سره زیات ټکراو لري. اګر که شخصي ژوندانه دغه اثر شته، نو موږ ته په کار دا ده چې حلال شي کې تجارت وکړو او حلال شي کې هم په هغې طریقې وکړو چې کومه طریقه راته خیاله ده. حرام شي نه هم ځان وساتو، څه حرام شي کې تجارت نه هم ځان وساتو او حلال شي کې هغه حرامې طریقې نه هم ځان وساتو چې کوم نه الله او رسول صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي وو. صحیح دی؟ او دې سره سره که بیا کوم عقلي اعتراض وي هغه ضمنا و حاشیتا اور باندې اعتراض وکړو خیر دی خو اصل معیار هغه نه جوړ نه کړو نو دغه د دوی معاشي څنګه دی و دې د پران ظرف کوم دی ظرف ظرف مکان څه کوم ورته یلی شي یعنی کوم ځای کې د معیشت کوم ځای کې کیږي لکه دې باندې عمل کوم ځای کې کیږي نو دې پران ظرف اصل کې وطنیات ته چې وطنیات څوره پر نه وی قائم شوه اوره پر لکه څنګه تاسو ته ویلو جم جمهوریت نه قائم کیږي ناندرنګ اوره پر بیا د معیشت نه قائم کیږي بلکې معیشت پر بیا معیشت بیا دوا ظرفونه لري یو طرف ته وطنیات نو بل طرف ته جمهوریت بلکې د یو بل تایید کوي یو بل ته تکیه نه زمونه دي یو بل ته تکیه دي ګوره ځنه ځنه شنو ته د مو ور سوچ نه ویخه الان کې هغه مستقبل کې ډېر غټ نقصان رکوي تاسو ته د جمهوریت او د وطنیت بحث کې دا خبره مو بیان کړې و چې د دوی نور اهداف سره سره نور کفرونه ته باندې دوی منلي خو نور اهداف سره سره یو غټ هدف د دوی دا و چې دوی خلافت پر رکوټونه جوړ خلافت پر داسې موانع جوړ کی ظاهر موانع چې خلافت ته ونه رسیږي که ورسیږي بیا ناکام شي نو هغه دوی وطنیت کې داسې جوړ کړی دي جمهوریت کې جوړ کړی وطنیت کې دا ټول عالم ټوکړه ټوکړه کړی درته نو زیات نه زیات کوشش ته تو کې یو ټوکړه کې به ته په د ځمکه په څه حصے باندې خلافت پورا ټوکړه باندې نشي نفذ کای یو څه حصے باندې بنفذ کبه هغه د یو ملک پورا ملک باندې نفذ کې اوړو کې غوند ملک درته څلور طرفونو کې حدود کې محدود کړي اخ کې ته خلافت نفذ کې ته نفذ کې نو دایرت ګرځ کوم ملکونه دي د امریکا او یورپ راتګ نه مخکې دغه ملکونه د مرتدین دا تاسو سره جنگيږي ځکه د تو خلافات د خپل مفادو خلاف ګڼي اندې لپاره خو دا ټول ټوکړي ټوکړي ته جوړ کړي اندرنګ جمهوریت کې متدا باس کړو ته جمهوریت کې د دوه نظامونه غو ذکر کوي په میډیا کې تعلیمي نظام کې او عملی تور باندې ان دوه نظامونه یو امریت یا جمهوریت امریت ظالمانه نظام دی او جمهوریت ته عادلانه نظام دی بلکې د امریت ذکر ډیر نه کوي جمهوریت ذکر کوي او به هیڅ بس نور نظامونه بغیر د ذکر نه نور څه څوره نظامونه ټول د ظلم نظامونه دي نو خلافت د تا ذهن نه وباسي نه نه نفيا ذکر کوي نه اثباتا سره ذکر نه کوي د خلافت څخه خلق خلکو ذهنونو نه دا خبره وځي چې خلافت هم چې ته یو نظام شته یو دریام نظام شته د دې ذکر نه کوي او څه د خلافت ذکر کله نه کوي خالص د دې دوړو ذکر کوي نو اول خود خلکو ذهنونو نه دا خبره وځي دویم دا چې د جمهوریت ذکر دومره زیات عادل سره کوي کنه لکه د عادل په توري په خلکو ورپېژني چې کچېره خلافت ته مخ ته رانشي ته خلافت په خپله يو ظالمانه نظام وليدل شي ځکه چې ته خلافات وي که بل څه شي نوم وي خو ته جمهوریت نه دی نو خامخا څه شی دی خامخا ظالمانه نظام دی نو همدغه طریقه معیشت کې دی چې معیشت کې دوی خلافت لپاره رکوټونه جوړوي یو خو معیشت کې اسلامي معیشت ته رکوټ جوړوي د کفري معیشت سره ځکه چې هغوی دوه نظامونه ذکر کوي ښه د معاشي نظامونه یو نظام درته سوشلیزم او اشتراکیت ذکر کوي چې هغه د کمونیسټانو والا نظام دی بل نظام درته کپیټالیزم او سرمایدارانه نظام معیشت ذکر کوي دریم نظام اسلامي نظام نه ذکر کوي سره ذکر کوي نه سره د دې ذکر ونه شي بس خلکو ذهنونو نه د خبره وځي بنیادي څه بل نظام هم چېرته شته. دې وجې باندې که کله ته د اسلامي نظام خبره کوې او هغې علاقې کې د سیکولرانو او د د کپیټلزم منونکي خال ډېر وي، هغې علاقې کې ته د اسلامي نظام خبره وکړې فوراً تا باندې دا الزام لګوي چې ته د اشتراکیانو ملګری یې، ته د سوسیالیسټانو ملګری یې، ځکه چې څه نه څه خبرې داسې فطري طور باندې، قدرتي طور باندې د څه نه څه خبرو مشابهت د تا اشتراکیانو سره راځي. ځکه چې دنیا کې کوم نظام هم وي هغه نظام کې څه نه څه خبرې اسلام سره برابر وي ټولې خبرې کې نه وي برابر نو هغه ځای کې چې ته د اشتراکیانو ملګری یې د سوسیالیسټانو ملګری یې کوم ځای کې چې سوسیالیسټان ډېر وي کمونیسټان ډېر وي هغه ځای کې ته د اسلامي معیشت خبره کوې نو ته ته یې چې ته د سرمایدارانو ملګری یې او ته د کپیټلیزم ملګری یې دې ځای کې ته ګډوډوي ښه چې ته خپل مستقل حیثیت ځان ته جوړ نه کړې یا یو نظام ولد هغه نظام سره تړي یا بل نظام ولر د بل سره تړي اوس د کوم فکریان مکریان یو فرقه راوتلی دی هغه سره هغه د دې اشتراکیت قایل دي چې کله ورسره خبره کوي چې ته د سرمایدارانه نظام ملګری اعوذ بالله مو ځان ته خپل استقلال لرو سرمایدار نظام څه وي کافر او باطل نظام دی دواړه نظامونه د ک اشتراکیت او ک سرمایداري دی دواړه باطل دي نو یو طرف خدا کار کوي بل طرف خلافت ته پر څنګه رکاوټ دی نو هغه خلافت پر رکاوټ که مخکې داسې ډېر هوښیار خلک وربنې پیدا نه اوس هر یو مجاهد په دې پوهېږي که سوچ وکړي مثال په تور دوی تیلو دپاره دوه رکاوټونه جوړ کړي دي تیلو دپاره څه جوړ کړي دوه رکاوټ اوس تا سره هر څومره تیل وي خو دوی بین القومي قانون جوړ کړی چې دا تیل به په ډالرو خرڅېږي مثلا سعودیا خپل تیل دی خو د سعودیا ریال ورپسې ته یو ساعت د دې سره تیل راکړه اته ته تیل نه درکې په ډالر به درکې هغه تیل نه ته خپل ګاډي ته چاوي اته د یو ملک په سطح ته ونه خله د ملک په سطح ونه خله ملک ته خله لکه پاکستان سعودیا نه تیل اخلي د پاکستان دولت د سعودي دولت نه تیل اخلي نو په ډالر به اخلي د سعودي پر ریال یې ورته نه ورکې پاکستاني روپی خو یاد نه ورکې نو فائدہ ډالر ته ده لکه امریکې ته فایده ده چې چېته چوک تیل خلی فایده امریکې ته خامخا امریکې ته څه نه څه حصه هغې کې ملویږي که چېته هم چوک تیل خلی او که چا نه یې خلی او څوک یې څه اخلي صحیح ده یوه فایده خو دا ده بله فایده دا ده چې تا ته رکاوټ دی چې تا سره اوس ډالر نه وي خامخا د ډالر حکومت ته منې د ډالر حکمراني منې که نه وي ته بیا تیل نه شي اخیستی که ته مثلا خلافت جوړ کړې خلافت جوړ کړې او بل چا نه ته تیل اخلې خو ډالر نه علاوه یې څوک درکوي نه نو د ډالر حکمراني منې هغه نه بعد بیا تیل خلې په مطلب پوه شولو یو دا بر رکوټ شو بل دا کس چیرې تاسو سره خپل تیل وي خپل تیل وي نو خو مخ دا ته ډالر وبنه ورکوي کني څوک دنه نه اخلي صحیح دی لکه اوس کو عراق کې خپل تیل دي کنه دولت سره بل رکوټ هغه تیل ته شامل دي هم تجارت ته شامل دي ته ته په هغه روپیو هر یو تجارت تو سره خلک کله کوي یا ته خلکو سره تجارت کوي نو تو سره باغ روپی موجود وي هغه ملل متحده دستخط کړی دي ملل متحده طرف نه هغه دستخط شده دي نو اوس په دې کې دې ځای کې ته دوه نه یوه کړ چې کله ته خپل خلافت جوړوې خپل حکومت خپل دولت جوړوې دوه نه یوه کړ یعنی دوه نه یوې ته ته مجبوروي کوي خو ضرور نه څه ته وکړي دوه نه یوې ته ته مجبوروي یا خو دا وي چې مثال په تور باندې دولت والا خپل خلافت شام او عراق کې قائم کړی دی نو یا د شام روپیا چې کومه د شام خپل حکومت والا روپی دی هغه چلوي یا د عراق روپی چلوي یا قرب جوار کې کوم نور حکومتونه دي نور دولتونه دي د مغو ولا روپی چلوي یا خو دې ته محتاج وي یا دې ته محتاج وي چې ملل متحده ته بیا سوال کوي یا تر ته د سخات وکړه ز خپل روپی جری کوم بس ملل متحده خدا غوړي د سوال ورته وکي ود لو تکفرون کما کفروا هغه د غوړي ته کاپیر شي لکه څنګه دوی کاپیر دي بس ملل متحده خالص ته دوم راحت پر ملل متحده و منه نو کې دې شاته د سخات وکي بس وشوله خالص دوم را چاو تا کې پیدا کی چاو او مسلمانانو په دې کایل کې ته تاسو کوم خلافات خلافات یادول نشته ها ځکه ملل متحده یې ومنله ابي بل مسله ده چې ځنه مسلمانان د تیوي څاغو سره د خپل اسلام او د خپل د دین او د شریعت د خپل شهیدانو د خپل فدایانو د خپل کواندو د هیڅ شي پرور سره نه وي او په پټو سترګو یو امام غیب په سره روان وي او بس کاغه چې تا هغه دنیا کې ویو کنه وي کاغه خپل وخت کې وي او که د چا لاس لاندې وي او د هغه شوره والا که ته په چا خرڅ کړی وي خرڅ یې به کړی وي که چا باندې خپل دین دومره زیات سپک وي هغه خبره مونږ نه کوو ښه هغه هسې جهاد کې کې وتلی او ګیر شوی دی که نه هغه خبره مونږ نه کوو هغه حیوان یو غټ ځناور دی اته ځناورونو خبرې مونږ نه کوو که نه ځناور نه بلکې بتار دی ځناور داسې کار نه کوي لکه هغه خپل دین دومره سپک ګڼي که نه نو هغو ځناورونو خبره نه کوو موږ د انسانانو خبره کوو لږه عقل لري ورسره نو هغه داسې کار نه کوي دې وجې باندې ته اوس دې معیشت نه مکمل طور باندې اوس پاریز کوي او داسې خو نه چې د معیشت نه ته پاریز وکې د کرنسي نه د دیو پیسو نه پاریز وکې ملل متحده هر ټول قوانینو نه انکار وکې نو ته خپل معیشت چلاوي لکه څنګه دولت ولا خپل د سونه و د هغه روپی جوړ کړي دي کنه نو خو دا خو مشکلات نه لري دا خو نه څه مشکلات نه لري مشکلات خو لري کنه او دا مشکلات دوی جوړ کړی دي یعنی معیشت کې خلافات پر مشکلات جوړ کړي دا رنګ معیشت کې دوی ډیر زیات چلونه لري ښه داس داس چلونه لري که خالص رب العزت تاسو سره مدد څونه کی او د رب العزت مدد طریقه دار چې د خپل واس په ته استعمالوي د دې کې د خپل واس معنی دار چې د خپل ذهن به استعمالوي لاس په منډه به وای ذهن به استعمالوي هغه نه بعد دا مکمل طور باندې ته استعمال کې او بیا ور سره کار ونه شي ابکی کار د تعلم د الله مدد پوره کوي د الله هر شي کې قانون د مدد اندغه دی نو که الله سره مدد ونه کی د د معیشت په باره کې د دوی مهارت دی هاته رسیدل دی چې تاسو سره سره جنگ نه کوي خالص معاشي له سره ته ختموي شي روس سره امریکې جنگ نه وکړه کنه خو روسي دی حالت ور واستل چې کله افغانستان نه وتل دینه بعد چې د روس ولا جرنیلانو چاندې کوله ښه بازارونو کې ولا د ایټم بم مارځي کې چې لګي پیسې در سره وي د تملويږي څه هات پر یورانیم وغیرہ دغه شونه تملوي هغه وجدار چې خلک ولګونه مړي دي ټول شونه خرڅ کړي دي او ازله خو روس کې ډېر زیات وا کنه هر قسم ازله ته تملويږي مافي ولا در درته در خرڅوي خالص پیسې ته ورکوا هر قسم ازله اما فی ولکم دی هغه عالمی سمګلران دي کنه و هر قسم اسلحه صرف نه هر ځای ته ترسي لکه ته اوس اسلحه ورنه پیسې ورته دی علاقې کې حواله کې وي چې اسلحه مته بیت المقدس کرته د اسلحه په کار دی هغه ځای کرته حواله کې واشنگټن کرته په کار دی مغه ځای کې دا ولګي او پیسې غوډي خډیر نو مطلب دا سهار له سره د خلافت پر دوی دا رکوټ جوړ کړی دی. دا مختصره غونې رڼا وه چې دا د دوی معاشي نظام باندې واچول شوله او نور دا ډېر زیات تفصیلات لري لکه څرنګه اسلامي معیشت زیات تفصیلات لري همدارنګه د هغه مقابله کې د کفري او د سیکولر معیشت زیات تفصیلات لري او اکثر موږ دې خبره کې دوکه کېږو لکه څرنګه زاړه کفري مذهبونه دي مغو نظر سره موږ دې نوي کفري مذهب تان ګورو افسوس ته یوې مساله کې موږ مغ نظر سره وته کتله معامله هم ورسره د زړو کفري مذهبونو کولای خو از زړو کفري مذهبونو معامله مونږ الله غوړي دی وجه نه مور سره کوونه ولیاذ بالله الان کې دې ځای کې بیا د زړو کفري مذهبونو یو بل له سره بیا د زړو کفري مذهب نظر سره دي ته نه ګوري ځکه د دې نوعیت بیا یو قسم بدل دی ځکه دا یو اجتماعي کفري مذهب دی او زړو کفري مذهبونه ډېر حد پر انفرادي کفري مذهبونه نه انفرادي کفري مذهب غوندې عقاید هغه غوندې احکام کچېره ته د کې پلټولو کې نه ملويږي ته د دې نوعیت بالکل بدل دی ته مخکینی علما ګورې څه هغه مثلا د هندوانو یا د عیسایانو کوم معاشي نظام وای د هغه مقابله کې اسلامي معاشي نظام باندې دومره یا د هغه د عیسائی او د هندوانو مذهب مطابق کوم معاشي نظام وای هغه د هغه تر دې دومره زیات کوشش نه کول وجه دا هغه سره ته معاشي نظام وو نه هڅه خاص دا خو یو کلک معاشي نظام دی چې صرف معاشي نظام نه دی بلکې د ټول د معاشیاتو کې هر یو جز او هر حصہ ورکې موجوده دی او بل 200 کال چلیدل دی پوخ نظام دی کنه کوم نظام ته وچلېږي ډېر بیکاره نظام وي یا پخي هغه خل تجربه حاصله وي هر څه حاصله وي نو د دې حاصل طریقه خدای چې د مو قائم وړه دغه دکانونو په سطح ول نه قائم کو چې کوم احکام د د تجارت او د معیشت قران او حدیث کې بیان شوی دی هغه پر یو دوره تیار کو خصوصي تور باندې هغه دوره مو دي دکاندارانو دي تاجرانو ته کو چې تاجر او دکاندار خپل مونږ روزه سره د خپل د تجارت او د سوداګری احکامونه خبر وي او د دې مقابله کې چې کوم سیکولر او کفري احکام دي د معیشت هغه نه خبر چې هغه نه ځان وساتي نو دې ځای کې بیا هغه د تا تاجر ته هم پاته وي ښه چې کافر څوک دی مسلمان څوک دی کافر تاجر کوم دی او مسلمان تاجر کوم دی او بیا صرف نوم باندې نه دوکه کېږي چې دا د نوم عبدالله دی محمد دی عبدالرحمن دی که نه په دې نه دوکه کېږي او د معیشت سره ګوري ښه نو معاشي دنیا کې بیا خاص جنګ شروع وي د تا د دوکاندارانو او د هغه د دوکاندارانو د تا د سوداګرو او د هغه د سوداګرو د تا د تاجرانو او د هغه د تاجرانو دا جنګ به ته جوړوې خامخا اوس که ته معاشي اسلامي احکام د دوکاندارانو ته وروښیې دوی کې دوره جذبه نه پیدا کوي خو څه کله دې مقابله کې هغه د سیکولر مذهب ولا کفري احکام ور وخایې چې ګوره دغه نه ځان ساتم دی به دوی خو مخه زید پیدا کی زید هغه مقابله کې پیدا کی به دې ته اهمیت ورکوي یو طرف ورته نه خې دوړه طرفونه یو د انکار طرف بل د اقرار طرف یو باطل طرف بل حق طرف یو د برائت طرف څو نه برائت وکي بل د تعلق طرف څنګه سره تعلق وساتي یو د نفرت طرف بل د محبت طرف دواړه طرفونه لا اله الا الله دواړه طرفونه بیان شوی دي نو دی باندې دی باندې څوره عملی کوشش مو کو خبره که هر څوره کو دینه چې جوړیږي داسې خاص نه څوره عملی کار مو دی باندې وکړو همدومره به کفري معاشي نظام ته نقصان رسیږي نور که خبره هر څوره وکړو که عملی قدم ورته ونخسته نو بیا کار ځکه نه کیږي چې کچېره غوس دی کافر خپل نظام خالص په خبرو بیانوله خپل ژبه سره بیانوله او عملی تور باندې قائم نه وای نو بیا کې د شي څه حد پر مو مقابله د خپل ژبه سره د دوی کړو چې ځکه بیا د ژبه مقابله ژبه سره وا بیا کې د شي مو څه گزاره کړی وای اوس خو هغه طرف نه دوی دوا قوتونه دي د طرف نه یو قوت دی هغه طرف نه ژبه استعمالېږي او د ژبې سره متعلق کوم شونه دي که کلام دی که ژبه دی که تشه دي هر شی استعمالېږي خو زور سره او غټ غټ حکومتونه په شا دي او بل طرف عملی تورمنه هغه نظام قائم دی نو ته څنګه کولای شې چې یو طرف ته خو ته ژبه دوره کمزورې ده چې یو ژبه یا دوه ژبې دي چې ته اله غږیږي ان ډېر مشکل سره او بل طرف ته عملی تورمنه د شای قائم نه اته کوم ځای کې لغوندې وړه غوندې دایره ده هغه کې قائم کوي شي هغه ته اهمیت نه ورکړي څنګه یو نظام ته تعلق وي دا الله د زیاته کافر سره نه کوي نو د والو اصل طریقه دار څه دی باندې تعامل وکړي البته د نظام سره د مو معاملات سره کیږي هغه مغه معاملات ده سو دا معاشي نظام کوم کفري معاشي نظام دی د سیکولر معاشي نظام دا مو باطل ګڼو او د دې مقابله کې به اسلامي نظام حق ګڼو اسلامي معاشي نظام به اسلامي معیشت په حق ګڼو دین به انکار کوو د سیکولر معیشت نه انکار کوو اسلامي معیشت په زړه نه منو او دین برائت کوو د سیکولر معیشت نه برائت کوو بنکن د دي نظام يوه حصه ده خاطر يوه دوست دينه برائت کوو ځان به نجوده کوو دي مقابله کي به اسلامي نظام بنه عمل کوو چه کومي د عمل ځايونه دي هغه بنه به عمل کوو يعنی تعلق به ورسره سره او دي نظام نه به نفرت کوو نفرت په زړه کي پيدا کوو دشمني به ورسره کوو دشمني ظاهره ده د مو واس کي ده به ورسره کوو ورو ورو به دغه نفرت ان شاء الله د مو زړونو ته الله ورکوزي او د دي مقابله کي به اسلامي معيشت سره مينه ساتو محبت به کوو دوستي به ورسره کوو واخر دعوانا الحمد